تر یو وخت مقرره پرې معاینه پرې او وخت معین کوم دا وخت انقضاء اجال کوم چې هغه وخت یې تېرېدلو دی نیټو د تاسو ده د تاسو کوم موت او مرګ هغه لپاره کوم نیټه مقرره ده هغه وخت تیر نو فتلقى آدم من ربه کلمات بیا واخست آدم اسلام دې رب خپلنا کلمات الهمه ایاها شغی الهام الله ورته کړو او په یو کې رات کې په نسب دې آدم سره ده او پرفه دې کلمات سره بیا تفسیر دا کوي چې ای جاءته دا کلمې و سراغلی ا کلمې دا وی چې ربنا ظلمنا انفسنا الآیه الله پاک آدم علیہ السلام ته اهبتو اغه نورستو دا ذکر کو چې تاسو دې پرا پزنکی کې ځای دې قرار ده ځای دې قرار هغه محل احباط چې کوم محل کې تاسو کوچ کوي هغه محل دې احباط تاسو دې پرا ځای دې قرار ده لکه آدم علیه السلام په سرندې جبل باندې کوزو حضرت حوا رضی الله تعالی عنها په جدي باندې او ابلیس کوم دا هغه ابلا باندې مختلفو مقاماتو کې باندې دی نازل شوی وو نو مستقر ثابت لكم في الارض لكم خبر مقدم ده او مستقر مبتدا مؤخره نکره ده او مبتدا چې نکره وي دا د تخصیص په تقدیم دی خبر سره کیږي لکم عام تعریف ثابتون سره ده او فی الارض آن ثابتون سره ثابتون لکم فی ای موضع فی الارض پزمکی کی نو هغه موضع مستقر درو ته شامل شو هغه موضع د قرار کوم یوی سرندې وی جدای یا نور مقاماتی ټول پکې راغلي وما بقي جدي متعلق اگر چې زنو دا لیکل دی چې دا تحقیق نشته خو ما چې ته تفسیر حقاني کې لیدلی و مخکې د هغه دغه لیکل دي چې جدیا هغې کې د حضرت حوا رضیتنا قبر ده او نن سبا قبرستان لوی لوی قبرونه دي ما خپله لیدلي زه یې راغلی یم ورته لکه دلته یو کار هغه دیوال به یې برس دومره وګړي والله اعلم چې دا غومره کدونه یې هغه وخت دی خلکو دین دي وګړه بهرحال هغه خلک چې کوم هلته وو هغه نه موږ تپوس وکړو چې هغه هواره د قبر کومې ده خو چا ته متعین پته نه وه وی دې قبرونو کې دا خو مت پته نه وي تایید مستیاد نه ده بهرحال مستقر منا جای قرار متا اصل کې کومنا دی بلغتون سره ده بلغتون یعنی رسیدل یہ تفسیر مولا حسینی سے جو کہہ دے لمن الشیخ شیخ د هغه وخت یو کوم تاسو ته ذکر ده هغه کې نه فاصله کی نو دا خو اشیاء سره اصلي کنه ما تمتعون به کوم اشیاء چې هغه سره تاسو نه فاصله وي هغه ټول د جنکه نباتات وغیرہ دا دي حیوانات هم پکې راغلي ځکه چې حیوانات هم ان د ځمکې نه پیدا دي د ځمکې نه بهر ان دي او بس ځمکې نه راوځي نباتات د کوم چې دا متوازنه معنی کوم نبات ته ځمکې نه پیدا کېږي او محاوره ده چې متعا نهارو ارتفع ورځ پورته شوه د چې ورځ پورته شي هغې سره خلک انوار مخصوص کړي هغه انوارو سره فواید حاصلوي هغه انوار سره فوائد حاصلوي لما تمتعون بهم الى حين تر یو وخت معینه پورې اوس هغه وخت معین بعضو خدا نه کړی ده چې لکه تاسو کتاب کې نقل ده چې تاسو اجل وخت آتی سنټا کې کوئ یعنی قیمت صغرا ها راشي من ماته فقد قامت القيامة عليه دا قیمت استغرا ده دا ټول قرن صدای تیر شي اټوله مکمله دا قیمت وستا ده او چې کله ځمکې نه خلک بیا را پوه شي دا قیمت کبرا ده لیکن اله تین معنا ده چې هغه وخت ممتده قصیرا کان او طویلا الى حين حين معنا پته نه څه څومره ده قصير کان او طويلا دا هغه وخت ممتد دغه لګي یا ډېری هغه باندې اطلاق دی حين کېږي اوس دلته الى حين ندما سواله چې تر وخت بعض پرې چې ځمکه نه خلق پورته تاسو لپاره پرې کې متا د پزنه خو یا فائدہ زهر نه حاصله وي او یا فائدہ بت نه حاصله وي که زهر د ځمکې د لکمونه په ځمکې زهر باندې دا مولا فائدہ اخلو او که ځمکې په بطن کې راشو بیا مولا ځمکې نه فائدہ حاصله تاسو ګورئ د ځمکې نه څنګه فائدہ حاصله بطن کې دا الله پاک کوم علم نجل ارض کفاتا احیاء و امواتا دا په طور امتنان د احسان ده چې خدای یې کیا تاسو علم نجل ارض لکم کفاتا زم کون کی مړی زم کړی سمبل کړی دی تګړی کې لکه ته چاته وای ته غم ما کو دا ټول تنظیم زه کوم دا ټول به تاسو سمبال کوم ما سره ده هغه به کافي نه کوم ورنه به بس ته کې څه به ته ته فاتیرش او په وړه خو همیشه شپه ده کنه دې سری په شپه ده ایمنی وسر یې پتی ده دا به هغه غړېږي د ځمکې نه پورته وړه ګورئ تاسو چې کله دا حیوانات دا مړ شي بیا چې پکې په مخ پرځوي دا ډک شي د کینجې پکې واچوي شي دنه حیوانات تصویر شي سیخ شي ولقد کرمنا بني آدم الله پاک خو بني آدم ډېر معزز دی کړی دا څومره فائدہ ده چې تاسو یو خوراک نه بچي څوک یې نه ګوري چې ښای شینجي لري کې شوی دي شینجي دې وایي خوري دا ټول حالات چې کوم په نورو چې کوم دا مې د توبه یې رسی دا حالات په بني آدم رسی کړي پالا سره پټ کړی نو ځان سره هم فایده حاصلېږي بطن سره هم فایده حاصلېږي دا دا منه چې تر وخت بعد سوال موت پرې واه ټول تاسو نه کنه عالم نه جوړه هڅه کې فاتن حیات بهرحال خدل ته متبدره معنا دا کوي تاسو ته چې تر مرګ پورې دغه قیامت صغرا ده تلقی آدم دا عبارت ده د اخذ آدم نه کلماتو رن او قبول د کلماتو او بیا په هغه باندې عمل کول آدم سره ملاقات وکړو د کلماتو اوس د ملاقات عادت کې چې رسي دا د هغې خپلو احباو د خپلو اقرباو غیبوبت کې بعد د طویله زمانه هغه غیب وي بیا چې کله هغه وطن ته رسي د هغه خلک استقبال کوي ډېر انتهایي اعزاز او اکرام کوي نو دې استقبال نه چې کوم حقیقت کې محاورات کې مستعمل ده دې مقام ته دا تلکی مستعاره ده ویلې دغه چې کلمات خو څه زوات نه دي کنه چې هغه ملاقات ته سایتي روان یو څه مقصود نه دا ده چې لکه هلته اعزاز اخلې دلته هم اعزازا کلمات دومره آدم سنګرانو چې هغوی ګویا کې تلکي لکه لارې ورته مخ ته سعی وکړي او دې نه دا معلومه شه چې فل جمله فل جمله آدم انسان ته بعد راغلو چې بعد راشي د بعد بعد ملاقات چې بوج راشي هجران راشي وصال هجران دی پاځي چې هجران نه وي د وصال او وصال اله خوند پیدا کی چې کله کله هجران نه چې هجران نه د محبوب په وصال کې ډېره فائدہ لري خو چې کله جدایي نه چې راشي د غیبا وصال ډېر محبوب نو فتلقى آدم کلمات حرکونها قائنتا من الرب ملاقات په ادم د کلمات سره د من ربي حال مقدم ده کلمات نه په حال کون کلمات کې چې کینې وی له جانب دی رب خپل نو اصل کې دا اعزاز او اکرام دا مراد ده او دا الهام نه هغه حاصل کړي کړی دا دا چې الله پاک او ته الهام کړی وکنه که الهام نه کړی نه آدم به څنګه ملاقات کولو الهمه ایاها الله ته الهام کو من مراد دا حاصل بیان کړي او الفاظ مفرداتو بیان یې نه کو چې تلکی چاته یې کلمه چاته یې اوس هغه کوم یو کرت بل د هغې مقابله وفي قراءة بنفس آدم ورفع کلمات نو دا منا چې کلمات فاعل ده و آدم دا مفعول ده فتلقى کلمات پس ملاقات کو کلمات اصل کې دلته چې کومه ذکر شا چې فتلقا آدم من ربه کلمات کلمات نو تلقا دا د باب تفعلنا د مذکر څنګه ده آدم فعل هغه ظاهره خبره ده چې فعل عام مذکر ده نو څنګه مذکر برابر شو لیکن چې کله کلمات دای فاعل کې هغه مؤنث ته دغه فتلقت پکارو لیکن تاسو ودا معلومه وي چې کلمات مؤنث غیر حقيقي ده مؤنث غیر حقيقي هغه دی چې په هغه کې مقابله کې مذکر من الحيوان نه وي هغه کې تذکیر او تنیز دوه روا دي طلع الشمس طلعت الشمس تاسو نه کې عام مثال پیش کوئ فتلقى کلمات یعنی تمنا راغلی هغه کلمې ورته گویا دا کلمات د خدای طرف نه چونکه حکم و زیاده کلمات د آدم د پرا اکرام کوونکې شلې دا ورته مخته راغلی لکه چې آدم پیغمبرو هغه لغزش شو معصیت نو لکه مخکې مو یلی چې کله یو شی هغه مسکوب بالعذر وي عذر سره صحبت دي هغه معنی نه جوړېږي په عصمت د انبیاو کې او دلته خو انسان ذکر کړی لکه له دفنه سیا ولم نجد له عزما چونکې دا کلمات د عفې کلمات دي نو آدم علیه السلام استقبال ته ډېر خوښ او کلمات هغه یې پران ډېر اقرار پکارو چې کله ذات معقوي خدای خلیفہ وي هغه اکرام پکار ده نو کلمات ورته مختراله ککاو لکونها معظمه ومکرمه له دا کلمات واسرالو دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دا چاغه دا نقل کړی دا کلمات عبد الله بن مسعود غیر کنا کلمات دي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا و تبارک اسمک بیا دې و تعالی جدک بیا غری وای لا اله الا انت دا وسره کی اخر کی د استغفار ذکر د بهرال مقصود دا ده چې بل څه ګناه نه بخشي مګر یو ته ذات چې ته ګناهونو بخښن کوي هغه نه نور الفاظ نه کوي لیکن کلمات هغه خدای هغه وی آدم اسلام د هغه کلمات هغه بیان کو چای خو کته مو سم وینه کوي موږ په دې ځن وځو ال آیا کې اعراب خبره سبرانا خبره ده اقرا الایات الى اخره عن الایات الى اخره دا وای دا اصل کې منسوب دا جوړیږي فتاب علیه د الله پاک رجوع وکړه په ده باندې د الله رحمت په سبقت مقدم ده تاسو ته دا معلومه ده او رحمت هغه څخه اعظم مقدم شو نو ګویا هغه ملاقات دی بعد دغه په حقیقت کې د آدم سره توبه ده چې الله ته رجوع وکړه او چې الله تېرې نه وکړ نو الله دومره سبقت سره د خپلو بندګانو صبا چې کوم دا هغه قبلوي چې فې سره ذکر کو چې فتاب علیه بس ته وخت پکې نه و د الله تعالی وبدې رجوع وکړه فتاب علیه یعنی سمنا د الله رجوع همیشه دې پر تاسو ته معلومه ده چې کوم مبادی په حق د الله کې متعذري کوم مبادی چې د الله تعالی په حق کې متعذر وي هلته غایات مراد وي ا مبدا نه وي مراد غایا مراد وي او تاسو ګورئ رحمت معنا تاسو څه خلای چې الله نه احسان اخلو رکعت قلب خو الله کې نشي ذکر چې رکعت قلب راشي نو درنګې دلته کې هم رجوع کول دې خو دمنه چې یو حال نه بل حال ته منتقل کېږي والله فاق الان کما کان نو دې وجه نه چې کله دلته هغې رجوع سره قبولیت دا یوه غیا ده یو اثر مرتبه ده نو هغه بیان کو چې آیا قبله توبته قبول کا توبه دې دم انه هو التواب الرحیم بیشه دا الکلام په کثرت سره رجوع کوم کلام په بندگانو خپل باندې نو تواب ګورئ دا د مبالغه صيغه ده او مبالغه صيغه چې راغله او وجه دا ده چې الله پاک د دغه بندگانو کومه رجوع کول ده هغه کله ما عصا وتابت لفیتوب الله علیه قرآن وکړ د بیا تعالی دا حدیث کې دی یوا ګنا سړی په یوه کې او یا وری وکی یوا ګنا په یوه کې او یا وری وکی په هر ځل سره سچ کې قلب سره منافقت نه سچ کې قلب سره هغه وخت کې دا اراده وي چې زه بیا دا ګناه نه کوم خو انسان عاجز د شهوت په بیا غالب شو بیا یې ګناه وکړه بیا پر شو بیا یې غالب شو هر وارې الله ته وایي چې خدایه ته توفیق راکړي آی الله بیا به نه کوم کار الله هر وارې معاف کوي خو یا دا منه چې تاسو ګورئ چې په دې دنیا کې په مخ جنت کې څومره خلک هغه آباد دي او ګناهونه ورنه کېږي دا ټول الله ته رجوع کوي الله به چې کوم دا هغه توبه قبلوي نو د ټولو مخلوقاتو په لحاظ سره مرجوع علیهم په لحاظ سره هغه د مبالغې راغله انه هو التواب دا الله پاک په کثرت سره رجوع کوونکی دی لیکن دې تواب سره الرحیم بهم رحم کوونکی دی په دوی باندې دا ورسره جمع دې کې اهل سنت والجماعت مذهب هغه مطابق بیان ده معتزله دا یایي چې الله باندې دا تبې قبرول دا واجب دي اعلی طرف خامخا قبرای نو پر رحیم کې شاده جنا الله یې ما باندې څه چا واجب نشته وجوب ما باندې چا هم حق نشته زه چې څومره کار کوم خلکو سره دا ټول د ما تفضل ده ګورئ لوی فضل دا ایمان د دنیا او آخرت کې دا جنت او دا ایمان دا دی الله په فضل ده پوهه باندې نه ده ابو جهل ملعون خپویو چې پیغمبر ده لیکن الله فضل پنو ایمان یې را نه و دا دې الله تعالی فضل سره کی نبی کریم سنتا خدای شای چې یا رسول الله جنت ته تب هم د الله په فضل ته یا زبر د الله په فضل جنت دی الله فضل ده دوزخ دی الله عدل ده معلومه شه چې ټول کارونه د الله په فضل کېږي نو ځکه الله پاک چې دا د ما رحمت ته ما باندې وجوب نشته چې تاسو توبه زده قبلوم او معاف وکړم که ما فضل نه وای تاسو باندې به د ما کار او غضب نازل وای علیاذ بالله لکه ثواب سره الله پاک د رحیم هم جمع کړی د فرق باطلا او نه معتزله او فرقه باطلا ده حیاي چې علاوه نه واجب ده نو پر رحیم کې هغه رد راولو چې انه هو التواب دال تر فسسرا رجوع کوم دی الرحیم بهم او رحیم د چې کوم دام اپ دوی باندې اوس دا تابه کې چې کومه توبه راغله دا توبه مجموعه دي درو امورو ده توبه مجموعه دي درې امورو عام چې تاسو کتابونو کې اورئ التوبه الندامه التوبه الندامه توبه دا پښیمانتیا ده لیکن اول نه اول توبه کې علم ضرور ده او مزرات باندې چې تا ته دا علم راشي چې ما ته دا شی په دنیا او آخرت کې مضر ده څومره ګناهونه دي دا ټول دنیا او آخرت کې مضر الله پاک ګورا زنا حرام کړی ده دنیا کې نسب سره خراب نسب جوړي حرام ده او خېجیر څنګه جوړېږي د انګریزان خېجیر خوري انګریزان کې داسې ټولو حیواناتو کې دا شی موجود ده چې کله انسا باندې خېږي نو جګړه کوي جنګ کوي بل نه پرېږدي بل نه پرېږدي خېجیر کې دا نه خېجیر یو جنګ نه کوي یو وخت دی دا کوشي د بل انسا باندې د بل جنګ نه کوي نصراو کې اسانه کې دا شی ما دا اورېدل دي چې سړی یوه اسانه بهر به څه بیا لرې دلته زنا ورسره کړي د سزا یې دې ورکړ چې دا تا دومره پیدا بوته دې ته یې تغیز ورکړو بقي دا خو شاو تاریخ او طبیعي امور دي دې کې څه ګناه دې کې سزا نه او دا مو لیدلی خو مؤذین او خیمو ته ما قاوزلی مو دي چې کور ته نه وځي کړی یې وګوري که نه چې دا خو بل څومره بیا دا واپس ته بیا د خپل حاجت ادا خو دا خو دا مطلب وکړه چې یو دی وخت نه فایده اچوي دا او دا د سبا دا دی بلې ښځې یې چې بیا هغه ورته بدل په بدل دا څومره بې غیرتي ده دا د خنزیر صفت ده نو ماده کولی چې که خنزیر سره خوري نو خنزیر به ورنه کړي انسان خنزیر بهرحال توبه کې مجموعه دي درو وګورو یو علم په مضراتو باندې چې هغه کوم ګناهونه دي او دا مضرات د باندې تا علم کې اضرر سره لکونه حاجبا من المحبوب یا لکونه حجابا بینه و بین المحبوب څومره ګناهونه دي محبوب حقیقي په مبین کې دا دا حجاب محبوب حقیقي څه ده الله دا محبوب نبی کریم صلی الله علیه محبوب ده ځکه چې محبوب حقیقي دې پر رهبر ده تاته دی الله پاک دی رسال دی قرب دی هغه لیارې خېری کړي چې الله سره چې تا یو ساز وکړي نو په دې لیارې روان سه سوا صراط الذین انعمت علیهم حد کما وو ترابر دې نه ما وو د وسنګ ته خو لیار نه دی کوم ځای معبود لار د پته نشته ده نو دا مصدرات د انسان او د معبود کې حجاب ده اول اول یې د علم ضرور ده بیا د علم د بعد یو بل حال رسی هغه بل حال هغه یې بعد بیا هغې نه وروسته ته بیا پښېمانه شي نادم شي یعنی مطلب دا چې بیا غیر بعد عزم وکړي په ترک باندې او په هغه کولو باندې مقصود دا ده اوس چونکې دا نظامت دا علم سره دا شای چې ته پوه شي چې دا ما ته مضر ده ما د خپل محبوب نه لرې کوي بیا درنه کار ته وشي ګناه دی وشي خپل محبوب نه جدا کړ بیا به دا کار نه کوم عزم به کوې زه به حسنات کوم که پوه نو اصل کې توبې کې اوس چونکې دا ندمت دا دې سره لازم ده نو بس مختصره التوبة الندامة سبا دا ندمت ده د پښیمانه شي په دا تاسو به وایي سر دا دا به زه دا کار دا نه کوم فتاب علیه انه هو التواب الرحیم رحیم ده په دې بنیم قلنا هبتو منها جميعا الله پاک آیا چې موږ ورته وینا وکړه من کل شي منها لدې جنتنا جميعا مجموعا ګورا مخکې تاسو ته ما دا خبره پرون دا ذکر وا چې التا اه بیت ذکرو دلتا اه بیت ذکر ده او مفسر تا ته آسانه غونې وجه خپل بینې کرره الله دا مقرر کو ليعتف عليه چې د باندې معطوف شي دا قول فإما هغه عدو لباس آخر او دلته صدا ذکر شو چې تاسو کوم شي حال کونکم هادینا به خدایا او کا بعض و هادی بعض و غیر هادی مثلا دکا چې دلته فمن تبعا معلومه صاحب د بعض و غیر اتباع کوونکی نو تاسو ته خپل معلومه صاحب چې اول احباط هغه سره کوم عداوت کوي ذکر نمونه دا ویلو چې دا تکفیری امور بیان ده هغه حاکمانه رنگ سره لکه الله تعالی یو وجود چې شي کوي کته غواړي کنه غواړي الله یې پیدا کوي هغه احباط تکفیری ده او دا احباط تشریعی ده هلته الفاظ بدلی یو حاکمانه رنگ بل حکیمانه رنگ به الفاظ دیګر اول احباط تکوینیو چغه ایجاد عالم سره تعلق لري او دا احباط دا تشریعیه شریعت بیان د پکې قانون بیان د پکې هغه قانون اتباع بیان د پکې هغه خدا کوم ده همدا قران ده تورات ده انجیل ده وغیره وغیره فاطمه سره خبره څه ده نبی صلی الله اخر خاتم النبیین ده اخر قرآن پا قرآن پاک ته الى یوم القیامه نو دې کې الله پاک حکمت هم بیانوي او په دې کې چې اصل مقصود کوم خلافت ته هغه ته هم هغه خبره هغه ته انتها راشي د تاسو کو ټول په فإما په دې کې ارغام دي نونې ان شرطیاده فما مزیدا کې فإما کچری تاسو ته راوړل دی معنا هدا یعنی کتاب و رسول چې هغه هدا کوم ده چې کتاب ده قانون ده او قانون چونکې خپله پوهه معتبره نه ده بلکې دا پیغمبر چې ورته کوم بیان کړي هغه تفسیر عام معتبر ده ځکه هر کتاب سره الله پاک رسول معلم دا هم استولی ده دا نه چې سره خوب وینه که خوب نه وای د حدیثو کې چې شفاعت ته د ویلې چې نفس دی نفس دی ما خو دا دا نه خوړلې و نقصان مو کړی ده اذهبوا الى فلان حتى نبی صلی الله علیه مساعده وي ما خو قتل کوم نه قتل شوی ده ټول ورته آزار به نه وي خو ډېرېږي که نه نفسي نفسي تیرا پرسی نشون کای نشون تتو پر ایران و لیس لدنی خوف و کوب پری او نو په تیرې زمانه باندې هغه غمجنی ویلې دغه چې هغه اتباع کړی کړ دغه هغه چې ما ریکارډ صاف ته بالکل څه نقصان نشته دا چې تاسو هم خیال کوئ ولا هم یحزنون چې تاسو خبره کوم تاسو سبا فارغ شئ خوري مه نه کوي محنت مه نه کوئ په پېټه مه نه وي د به غمجن یې چې وخت مه تېر کوو کتابونه مو ځانه او چې چا خو مهنت کوي دی الحمدلله ما نه وخت نه ده بس شوی ما فضول ونه دی تاسو دلته کېنئ لګیا یو بس مجلس کوئ نو په خپل کتاب باندې مې نظر نه اچوي ته ایا ما د کومې خبرې نن واورې دا ما تاسو محفوظې دي ته پوه یې امر باندې په کار ده نه لګیا وو بس ته خالي شو دا مجلس کوو کو فوزي واځي سزا شي چې نه کړ دا تاسو خبره کوم ارتیا خپل همت ده مختصر باندې چې ما یالو کنه موږ ما به ځه سره کو نه محفوظ کول ځه کتاب مو ځه بند ټول مو تصور کې کړولو کوم ځای به چې بند شم زموږ راوړل دا به وړي نن سبا کې وایې کنه تیر سبا زینه وز پرون خبر نه ازینه دی وز نن سبا په نه نظر اچو او پرون تیر سبا ونه نظر اچو دا چې سبا سي دا هغه سبا ونه نظر اچو په دې سبا ونه نظر اچو اکثر مختصر څومره اثار پکې دا ټول به تیار ما لیکلی و بیل بیل خو تا کتاب رکه چا چې دی هر یو شعر کې د هغې بلاغت قانون اجرا وه هلته هغه اثار ما یاد کړي ناسا خبره علا فضل سره کېږي چا ته خدای پاک خدا دې علا فضل ده چې محنت وکوئ که محنت مو نه کو په سبا دې ما فاته به دې و تاسو بیا غمجن ولا هم یحزنون چانه کمل کو اب غوجل نه دې خو عمل کړه کړه قران اعتبار غل او چې کله وخت کوم غرضي هغه کې پورا نشي دغه افسوس نو دا خلک چې کوم تاسو ذکر شو دلته دا یې الله پاک بلا خوف علیهم دې باندې یو کو دې خوف نه وي باندې